بودو او مشر د دې جماعت داسې یو رئیس او سردار و صاحب مسجد داسې مالک مسجد داسې یو سردار و عادل و نیک سیرت و ډیر نیک خویه انسان و نه می خواستش که دل آزرده گردد دا یې زړه نه غوښتله چې دا مؤذن خفه کړي خدای رضا پر اذان کو دا یې زړه نه غوښتله چې وتیلی چې مه کوه نیک سیرته انسان یی نو ها غریب په ځان تیری خو بل ته څه نه وایی گفت ورته وی ویلا ای جوان مرد ای جوان مرده مر ای مسجد را مؤذنان قدیمی ان که هر یکی را از این شب پنج دینار مرتب داشته ام مونږ دی جماعت چې چوره مؤذنان تیر شوي دي که نه هغه ته به مونږ پنځه دیناره ورکول پنځه دیناره تنخوا و تورا ده دینار می دی هم تا جای دیگر روی او تا ته به لس دیناره درکه خو ورشه بل جای بل جماعت کې اذانونه شروع که تا لس دیناره خو زی به بل جماعت ته بل ځای به اذانونه کوې بری کول اتفاق کرده په دې خبرې باندې اتفاق سره وکړه پس از مدت درگذرې پیش امیر باز آمد څه وخت تېرېده یوه ورځ په یوې لارې کې سره مخته ورغله هغه امیر سرداره دغه موازین گفت موازین تو ای خداوند ای صاحبه برمن حیف کردی تاسو خو په ما ډېر ظلم کړی که به ده دینارم عذابک عبیرون کردی چې په لس دیناره مو له ایغ جومات نه باسلی او لس روپۍ مو راکړې چې ورسه دغه جومات نه لاړ سه بل جومات کې اذان کوه آ جا کې رفتام هلته چې زه تلایم بیصد دینار مې دهن آ خلک ما ته وایي چې مونږ به تاله شل دیناره درکو خو خدای دې پاره مونږ جومات پرېږده بل جومات ته لاړ شه تا جای دیګر روم قبول نه می کنم خو زه نه ورنه قبلوم امیر بخندید هغه رئیس وخندل و گفت ورته ویل زینهار ګوره خبردار نسی تانی چې ورنوای نخلې شل دینار باندې راضی نشي که به پنجاه دینار راضی گردن ګوره چې خطا نشي چې په پنځوس دینارو ته یې غاړه نه ایښې که نه تی تو می خراشد دل په تیشۍ سره تیشۍ پیژنو اداس په تیشۍ سره څوک نر ګروي نر لرې کوي له هغه کلک کاڼي نه خټه چې یو کلک کاڼی یا خټه پورې نښتي شه کلکه داسې داسې ټکای آ دونه زور نه غواړي چنانکه داسې نه وي داسې ګرول نه وي دونه سخت نه وي چنانکه بانګې درشتې تو می خراشه دل لکه هغه آواز سخت تا زړه سنګر ګرۍ لکه سخت اواز دې دا زړه باندې کوم اثر کوي کنه سره سم زړه داسر ګرۍ لکه تېشۍ دې اخیستي او کاڼي نه هغه خټې چې کوي تېزې تېزې په لرې کوي نو تری چې راضي نه سي چې پنځوس دینارو ته یې غاړه نه ایښې کنه چې لار نه شي نا خوش آوازې به بانګې بلند قرآن خواندي یو بد آوازه سړی و په چیګ آواز به یې قرآن تلاوت کاو صاحب دلی و رزوی برو بگذشت یو صاحب دین هلته ورخوا تېرېده چې هلکه دا څه کوې و گفت تورا مشاهره چند است څونه تنخواه درکوي چې دا قرآن وایي گفت هیچ هیڅ نشته گفت پس از این پس این زحمت به خود چرا میدی بیا دونه تکلیف ځان ته ولې ورکوې گفت دور تویل از بحر خدا خدای دی پاره خود از بحر خدا میخوانم خدای دی پاره وایي گفت صاحب دل تویل از بحر خدا دیگر مخوان خدای دی پاره بیا په دوره چیګاواز سره مه وایه گر تو قرآن بدی نمت خوانی گر تو قرآن بدی نمت خوانی ببری رونق مسلمانی که ته قرآن په دغه انداز باندې وایې که نه رونق د مسلماني به یوسې خلک پوهوي چې هغه مسلمانانو دونه عظیم کتاب دغه ده رونق د مسلماني به ختم کې خدای دې پاره بیا زوره په چیګ اواز باندې وایه الرحمن الرحیم باب پنجم در عشق و جوانی دا پنجم باب په عشق و جوانی کې ده به هر حال عشق متعلق ما تاسو ته څه تفصیلات مخکې وقفې وقفې سره چې دي کړي دي دا عشق اصل کې دا د امراض نفسانیو نه یو چې دا مرض دا مرض عشق دا عشقتون نه ماخوذ ده عشقا هغه زیړ تار ته وتایي چې په بوټو کې وي او ماشومان یې بیا یوه بوټي نه بل بوټي ته چه کوي غورځوي او کله چې هغه په هغه بوټي باندې هغه وکړي احاطه وکړي نو هغه بوټی یې زیړ کړي او بلکل داسې وچ غوندې کړي او نشونما د بوټي آچ کې معطله کړي وې لرئ. نو دا عشق هم د امراضو نه داسې یو مرض ده چې کله دا په سړي باندې احاطه وکړي که نه نو بیا یې بلکل د هغه سړي حواس ټول نظام معاشي ارتفاقي او دارنګې دیني دنیوي هر لحاظ سره د سړي نظام مختل کړي او په ټولو حواسو باندې دی محیط سي که غوږونه دي که سترګې دي که خوله ده که حواس باطنه دي او که حواس ظاهره دي خپې دا د محبوب در دیار طرف ته تلل غواړي لاسونه دا د محبوب نزاکت او د هغه ملایمت مسکول غواړي او خوله دا هر وخت بیا د دې تقاضا کوي چې بیا په دې باندې د هغه خپل محبوب سره خبرې وي او ذکر دی وي او د ایخ ثنا دی وي او مدح دی او سترګې هر وخت د محبوب هغه ناز و ادا او د محبوب لیدل غواړي او پوزې هم قوت شامه هم هر وخت د محبوب سره دوره نږدې کېدل غواړي چې د هغه محبوب مقصد خوشبویي او د ایغ مقصد دا دی چې هغه د وجود کوم یو خپل شاید هوا کی رخ پی کلی زلف یار هئ نو که تاسو سوچی داسی یو مرض ده چی په دی حواس خمسه ظاهره باندی څنګه چه وکی احاطه وکی او دا خپل کنټرول کی چکی راولی دارنګ انسان چی کوم باطنی قوتونه دی حواس خمسه باطنه هغه خپل کابل عند چکی راولی حس مشترک ټیک ته د چا ادراک کوي د مادیاتو جزئیو د مادیاتو جزئیو لیکن د محبوب صورت چې ده نه وي محبوب ده خواته خو په منزلې د یو مادي جزئي غوندې ده خواته مستحضر وي دونه یې په ذهن کې وي او هغه نه یې دا حس مشترک را درومي او هغه د محبوب تصاویر او خیال کې هغه فوټوګان ونه راخلي او خپل د هغه حس مشترک خزانه خیال چې ده او نه یې حاضر دارنګې قوت واهمه د امور معنویو چې هغه مادیات و جزئیو کې کوم هغه امور معنویه وي د هغې ادراک هغه چوک کوي قوت وهم کوي نو د عاشق سړي قوت واهمه هغه بیا نور دې څه ادراک کوي هر څه ورنه پاته یي بس د هغه محبوب نه هر وخت د انتظار د صداقت یا د دغو شیونو کوي او ځان سره ناست او کله دا سوچونه وي چې ماته یې داسې وویله، ما ورته داسې وویله، هغه وشو، دغه وشو، یو سوچونو اخیستی یي، یو فکرونو اخیستی یي، روان یي. ځکه عاشق سړي ته پکار ده چې سړک طرف ته دې نږدې نه شي، ولې دی غریب په خپلو سوچو کې روان وي، چېرته به ګاډي والا وي، دی روان وي، دې ته یې نه وي سوچ چې انعام د هغه ورته ارنان ورکوي، هغه بسونه شیان. څوک یې له لاس ویني خوار شي نه ویني دی خو غریب خپل سوچ واخیستی چې بیا ما ته مخ ته راغی بیا ما داسې ورته وویله بیا د داسې ویله ټول وهم په دې باندې چې کوي غریب جنګوي دونه پورې چې کله په دې کې ده ته خندا هم ورشي کله په دې کې ده ته جړا هم ورشي بس ښه سوچونه یې شروع کړي چی ما ورته داسی ویلی چی یاره بلکل ملاقات نشی هغه دی وایی چی خو ته داسی یی کنه کنه زه خو تا پر سر قربانه و داسی اینه هم د ځان سره وخاندی لیونی غوندی او کله سوچونه ورسی چی ما ورته ویلی چی ګوره ته فلانی رقیب سره داسی ملاو کیږی او هغه دغه او دا سوچونه یی او ګوره ته ما سره داسی ظلمونه او فراق تا هینه هم د غریب وجاړی ځکه درد صاحب ورته وایی نه چی ناست وی په محفل کی خو تنها لګی ناست وی په محفل کی خو تنها لګی پته د عاشق سړی صفا لګی غزل اوږده وروسته مقطع یې ده چې ویې لیدم موسکی شو زرې وویل درد به دې په ټنډه خامخا لګي او قوت متصرفه هم په دغې باندې مشغول وي نو دا په انسان مکمل حواس باندې چوکي محیط شي او د انسان هغه روحانی نشونما هم معطله کی بلکه دا خو علاج که هغه کیسه یی او مقصد دا ده چی زیړ رنګ او وچی شونډی او مقصد دا ده چی لمدی سترګی اروخچی ختلی نو دا خو څه کوي چې هغه روحاني فضا متاثره کړي نو دا عشق داسې یو شی دی چې هغه جسماني نظام هم ټول څه کړي هغه متاثر کړي ځکه وتایي عاشقان را سه علامت ای پسر عاشقارا سه علامت ای پسر رنګ زرد و آه سرد و چشم تر رنګ یې زیړ وي اسویلی سوړي داسې اچانک اسویلی د زړه نه وباسي ته به وایي چې ټول جهان به چکي وسوځئ او سترګې چې وي هر وخت نمکینې او لمدې وي نو دا د عشقتن نه ماخوذ ده نو دا داسې چې وکړي احاطه په زړه باندې وکړي اوس دا به هر حال تفصیلات په دې بحث کې ډېر دي دا د یوې ګنټې نیمې خبره نه ده خو هسې دونه چې هغه تاسو په دې مسئلې باندې چه ناچه پوه سو او سبا څه د دې متعلق معلومات دي درته بیا دا یو اختلافي رای ده چې دا مرض دا اختیاري ده که دا غیر اختیاري ده نو بعضې خلک دې ته ذهاب کوي چې دا مرض اختیاري ده عشق اختیاري شی ده او بعضې خلک دې ته ذهاب کوي چې نه دا غیر اختیاري ده او د رحمان بابا په دې قول سره استدلال کوي چې عاشقي د چا په وس نه د رحمانه عاشقي د چا په وس نه د رحمانه لکه ړوند چې په اور وخېژي بې دیانه خیال یې نه وي او په اور باندې غریب وروخېژي ړوند دي نو هېڅوک یې ملامته کوي نه او نه څوک ورته وایي چې ولې تا نه لیدل نه خو خود نه لیدل غریبه چې ټول په وسه و بلکې هر سړی ورشي او په دې ډېر سخت زړه سوځي او لاس په تېر کړي چې وایي خدایه غریب ړوند و نی لیدل ځان یې په وسوځاوه لیکن د دې دواړو مذهبینو په مابینس کې زه درته محاکمه وکړم من عند نفسه دا محاکمه درته کوم چې اصل کې کوم خلق وایي چې عشق غیر اختیاري دا دا صحیح وایي خو چې کوم خلق وایي چې نه عشق اختیاري شاید دا هم غلط نه وای دا غلط نه وای یو اسباب د عشق دی او بل بیا په هغې باندې ترتب د چا ده نتیجې ده یقینا خبره دا ده چې اسباب د عشق دا چې وي دا اختیاري وي مسله په دې کې ډېره اوږده ده دا یو طویل و عریض باب ده دی زیات تعلق دا وجدانیاتو سره ده دا کیفیات دی ویل نشي خو به هر حال بیا زه څه نا څه درجې کې داسې لږ غوندې تعبیر درته ونه چې کوم کوم ګور انسان چېرته داسې نه وي چې یو اول جلک سره یو ښایسته شی وویني، یو ښایسته چهره وویني او دی بیا فوراً په هغه باندې عاشق شي. که نه وي بیا به دنیا کې ټول د پتنګانو غوندې ځای په ځای کوټه پراته وو. ولې په ته بازار ته لاړ شې، ته په علاقې کې ګرځې، یاره څونه ښایسته مخونه ته وینې که نه؟ دونه ښایسته مخونه وینئ چې هغه ګلان ورنه چې یی حیرانه پریشانه یی ګلاب دونه ښایسته نه داسې داسې مخونه تاسو رښتیا وایي تاسو نه دي لیدلي ځکه طاهر ورته وایي نه بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته نو شب و روز کې ته څومره له ګلانو نه هم ښایسته مخونه وینې لیکن چېرته ګل زمینه ته په مین شوی خو نه یې دا ولې دې اچانک لیدلو سره سړی عاشق کېږي نه ها البته کله چې سړی داسې یو ښایسته صورت وویني او هغه حس مشترک نه خیال ته لاړ سي او خیال نفس ناطقې ته پیش کی او هغې له مزه ورکي او بیا باقاعده په هغه باندې څه شروع کړي سوچ شروع کړي او د هغه خد و خال د هغه قد و قامت او د هغه هغه حرکات و سکنات او دا په ذهن کې راولئ چې څنګه قامت یې صنوبري و او څنګه ملایمه مقصد دا ده چې او نرمه سرمن وه او څونه ښایسته نرګسي سترګې وې او څونه نرۍ ښایسته معتدله پوزه او څه عجیبه مقصد دا دی چې خوله او نرۍ سرې شونډې، سپین معتدل غاښونه او په منځ کې لارې او چې وبه خندل سم د برېښنا پړک پو حیا سي سر جکا لینا ادا سي مسکرا دینا حسینو کو بی کتنا سهل هئ بجلی ګیرا دینا دغه درجی غاښونه او سمه غونډه منډه زنه او پکی مقصد داده چی هغه چاه زنخدان دی ته چاه زنخدان ورته وایی یو چاه غبغب وی او یو چاه زنخدان وی چاه غبغب دا عربو خوا ته ممدوح شی ده چې ښځه دې دونه سربه وي محبوبه چې داسې کله وکړي او دالته یې په دې مرۍ خوا ته دالته هغه غوښې داسې څه سي د مزی سړی داسې راشي او داسې لکیرې لکیرې غوندې چې سي جوړې شي دې ته وایي چاه غبغب دو خوا ته بس دا وصف ممدوح و عجمو خوا ته دا وصف ممدوح نه ده ځکه هغه شاعر ورته وایي هویت السمانا فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمانا چې دا اوسنه نه اول نه وایي زه په دې ارامیتوب چوم اخته میرا مزاج لړک پن سے عاشقانه تا او یو چاهې زنخدان وي چې نری قد و قامت وي او ښایسته زنه وي او په هغې کې دالته چې وي هغې ولې زنه داسې خوند نه کوي لکه د چنګل نه په هغې کې هغه کوی چې وي هغه مزه کوي ځکه هغه غزل خو اوږد ده ټول غزل خو سړی نسي ورسره ویلی او بل ما وخت هم نشته ورتېلی هغه مفتي محمود صاحب والا کیسه ده چې لیدلی دې وای خو په ژمي کې نه نو اوس خو امتحان ته یوه ورځ پاته ده مونږ پنځم باب د عشق چې که شریک نو دا مو دې شروع کړی وای خو دونه ناوخت نه نو واقعا خو درته معلومه ده چې حضرت مفتي محمود صاحب نور الله مرقده په چا باندې څه مېلمه شوی نو اچانک په مېلمه شوی نو غریب سړی و نو ورته ویلی چې مفتي صاحب مفتي صاحب ډېر خوشطبه سړی و او حضرت مفتي صاحب صرف تاسو دا خیال نه چې دا یو سیاسي شخصیت و ګوره دا یاد وساتو دونه یو عظیم علمي شخصیت و که نه چې په خپل وخت کې بیا د یو مایناز محدثینو او د فنونو ملایانو کې هم شمار او دونه معقولی عالم و چې په قاسم العلوم کې د ده صدرا او حمدالله او د خیالي دا دونه مشهور و چې باقاعده د څو څو کالو لس دولسو شلو کالو مدرسان به ورته راتله بیا به یې دنه بیا ویله داسې د یو چیږې پایې الله تعالی علمي حیثیت هم ورله ورکړی و. نو بس ده مزاج دا و خاکساري وه پکې چې چېرته به داسې جلسو یا هغه ته لاړ په ځای د دې چې غټو خانانو به ورله دعوتونه ورکول خو چېرته به یې کلاس ویلو پاته شوی و یار دوست جومات ملا به وي خواته به ملا تړی ده چې لږ ښه ملیانو سره آزاد خوش طبی وکړي ګپ شپ ولګیا طالبان ملیان به پر غونډ به او ورله چابي کوه ګپ شپونه ورسره لګوا یو خندا به یې جوړه کړې وه نو ایغ ملا صاحب خواته ورغلی نو ملا صاحب ورته ویله چې مفتی صاحب کم سے کم خبر کړي خو دې وایې که نه چې زه در روان نو که ډېر غریب یم خو دونه غریب خو نه و چا نه به مو یو چیلی په قرضه اخیستی خو څه صحبت به مو ترته جوړ کړی او نو یو چرګ لایق خو ته نه یي بیا اغملا صاحب مفتی صاحب به فرمیله چې اغملا صاحب ما ته یوه واقعه دې بابت کې بیان کړه چې یو غره سړی و بیا آ چېرته په یوې جینکۍ باندې مین شوی بیا د غرونو خلکو د جینکۍ دا باره صحرا ته ځي بیا خاشاک ماشاک رټولوي نو هغه تلې وه سخته یخني وه نری نری باران او سمه داسې جمکداره هوا وه نو هغه یاري تلی ده اوږد کمیس یې اغوستی ده مخکې غریبي وه خلکو به پردګونه نه یو اوږد کمیس به یې اغوستی و نو آخوا دېخوا په دې غونډیو ورته ګرځي چې یاره کندې ووایي چې د چټای زه پورته کولی نه شم د چټای ما تر پاس سر ته کر نو اخیر واقعی هغې ښځې دونه غټ څټای کړی ده که نه پنډ چې اوچتولی نه شوی نو مفتي صاحب ته هغه ملا صاحب ورته ویل چې اخیر یې ښځې هغه ته ورته ویل هغه کس ته چې یاره دا څټی لږ ما ته ټیټ کړه یا خو د هغې دپاره غریب ګرځېده چې لږ کورپ خو به راشي که نه دا هم ډېر ده نو وایې هغه سړي چې کله سټای ور ټیګاو نو په دې کې یخني وه نو په دې کې هغه یو لرګی دی د کمیس کې نښتی ده نو ښځې خو سر ټیټ نه سړی خو سر چیږي نو چې داسې ور چیږي نو هغه لرګی دغسې دی د کمیس هم چکی چکی چې دوره یې چې کړی ده چې د قاعد عوام او د انسیین چې دي دغه رؤیت ښځې کړی ده داسې چې ګی ورکنه نو ښځې خو سر ټیټ ته نو هغه خو ژمی و داسې یخني وه پورې نښتي و دونه قدر ښکارېدل نو چې کله یې سر ته خځولی نو ښځو خوا ته خو ګاجره بهترینه په کار وي وروسته خپله روانه ده چې هغه ښه بهترین شی نه غواړي دو په دې ډېرې خوشحالېږي نو داسې د سټی ورته نیولی دا په د اوږو یې په ویستی ده چې خدای دې غرق که شاید یې دونه قدر ده او روزانه ما پلار ته روانې چې ماته به دا لور راکه ماته به دا لور راکه نو وایي ده داسې ټټر ورته ووایه ورته ویلې چې ارمان دا د تا دې لیدلی وای خو په ژمي کې نه د ما ول شیلا دې تا وی لیدلی وای خو په ژمي کې نه نو به هر حال مونږ دې دا پنځم باب د عشق شوري کړی وای خو دونه ناوخت نه خو بیا هم په هر حال چې کوم ضروري تشریحات وي هغه به ورسره وکړو نو اوس دا فورا سړی په دې باندې عاشق کېږي نه بلکې دا خط دخالې چې ذهن ته سړی واچوي او په دې سوچونه کله شروع کړي نو دې نه داعیه نفسانیه جوړه شي چې هغه شکل تا چېرته لیدلی چېرته ګرلس سکول مخ ده یا مقصد دا دی چې های اسکول مخ ته چې کوم طرف ته یې صنف باندې دې عشق وي که په بل صنف ته عشق وي نو بیا دا دا, دا سوچونه کې چې سړی شروع کړي نو دا دا ید نفس دغه سي مضبوطیږي مضبوطیږي ا سړی دې ته مجبور کی چې دغه صورت بیا ما ولیدلی نو بیا به اغزای ته ځان رسای نو چې بیا چېرته چوټي شي یا د چېرته دکان کې یا بل ځای کې هغه شکل صورت لیدلی نو ایغ ځای ته به هخوا دېخوا کېږي چې بیا مې ولیدلی نو بیا به یې ووینې بیا چې ووینې بیا به ته په دې لیدلو شکر ادا کړې چې الحمدلله چې بیا خدای الله ملاقات نصیب کړ او بیا به راشي بیا نفس په دې باندې کار شروع کړي او داعیه دغسې مضبوطېږي مضبوطېږي چې بیا د لیدلو تقاضا کوي نو اخیر په اول به په ورځې یو ځل لیدلو باندې اکتفا کېدله د داعیه مضبوطېږي آ درنه ورځې دوه وارې لیدل غواړي وهکذا هلم جره د داعیه مضبوطېږي مضبوطېږي هغه وايي چې شپې او ورځې دا شکل و صورت زما نظر نه وتلی نه خو سړی جرت هم نسی کولی چې څه مقصد دا دی چې خبرې مبرې وکړي نو دا داعیه دې ته مضبوطه شي چې یاره څه ورسره ګفتګو شروع شي څه میل ملاب شروع شي څه خبرو ته نوبت رئیسی خو هلته حجاب وي د هغه عشق ابتدايي ادوار وي نو هغه په دې کې مانع شي او کله به ایخ طرف ته تلای چې نن خو سلام پاچوم خو بیا به دې جرأت ونه شي بیا به دغسې واپس شي بیا به تلای چې یاره نن خو څه یو ټکی ورکوم کیسې به دې ډېرې جوړې کړي خو څه چل مل ونه شي ځکه طاهر یو ځای ورته چې زه د ځان په لټ نو دې سره کله جنون خطره وي کله د مینټل والی او دونه په دماغو باندې ډیپریشن او استراب او دا رایسی کنه چې خطرناک خبره وي پټاو کېدلو خطره وي نو ځکه عاشق سړی خامخا یو دوه درې داسې یاران دوستان غواړي چې هغه د خپل زړه ورته چه کوي بړاس وباسي او تشي او هغو ته پکار ده چې ورسره وفاداري کوي او ښه ورنه اطمینان ورکوي دلاسه ورکوي ځکه چې دا د ده مجبوري وي او دا د ده په وس کې نه او د ډېر شیخان غریبان ځکه پکې دماغ خراب شي چا خو خپل شیخی باندی داغ راوستول هم نه غواړی او دالی د هغه عشق اور هم په رغلی باندی ایشای بیا لکه د بخاردیګ هوا چې بند شي انعام د غریب چې سی پټاو شي داسې چیرې د سړی نه کوي خامخا د یو دوه یاران دوستان داسې غواړي چې هغه خپل زړه براسونه ورته ټول چکوي وباسي نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال چه قراره دا د آزادو خلکو په لاس کې د سخیانو خلکو په لاس کې مال قرارای نه نیسي لکه صبر د عاشق سړي په زړه کې قرارای نه نیسي او اوبه په غربیل کې قرارای نه نیسي نو د عاشق سړي زړه خو غربیل وي نو په چاڼ کې چا اوبه تم کړي دي نه ځکه طاهر یو ځای ورته سړی نه خپله مقصد دا دی چې ظاهري شي ځکه درد صاحب ورته نه چې درد مې شه په زړه کې اوښکه کېږمه درد مې شه په زړه کې اوښکه کېږمه ای د جانان مینې ظاهرېږمه نو کله به دې اوښکې دې ته مجبور کی او کله به دې سوي اسویلي دې ته مجبور کی چې دا کیسه به درنه چه سي فاش سي او کله به بلکل درنه ظاهره شي او کله به دې هغه محبوب دې ته مجبور کړي چې دونه فراق اختیار کړي چې مقصد دا دی چې ته به په معاشرې کې لیوني غوندې ګرځې او خبره به دې چه سي فاش سي ځکه طاهر یو ځای ورته وایي چې ما ما طاهر خو ته له هر چا پټولې پوره غزل خو ډېر اوږد ده بیا ما طاهر خو ته له هر چا پټولې یاره تا انګوشت نو ما کړم هر چا ته خو تا چا ته په ګوتې کړم چې تا داسې کیسې نه کولای سمه روغه کیسه وای خو ولې به دونه خبره به هر حال فاش کېدله به هر حال نفس داعیې ورسره وي دې کیسې سره شیطان هم ورسره شامل وي دا عشق مجازي ټول د نفس حصه وي او ګوره دا حد درجه مضموم شی ده دا سړی نه دی دین پریدی نه دی دنیا پریدی نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے نه خدا ہی ملا نه وصال سنا او چې چمال دل هر کار وباسی دالته به د دماغ ځای ته چې سی ورشي خو دالته خو به له سبق ویستای او عزت هر شي نه به چې ویستای به هر حال خو په دې طریقې سره دا داعیه په زړه کې مضبوطیږي نو یاره دا یوه ورځ نه یي دوه ورځې نه یي دا د کالو کیسې وي نو دا ملکه جوړه شي دا په زړه کې داسې ځای جوړ کړي که نه چې څه ووایه بیا دا آخر دغسې مضبوطېږي بیا کنار ته بیا بوس ته بیا فلانی ته نوبت دغسې ورو په ورو ځي چې چوره هغه حجاب لرې کېږي دوره هلته د عشق هغه موجونه هغه په تېزي کې رادرومي، اخیر مقصد دا ده چې هغه چپې د سړي اختیار نه بهر ووځي او مقصد دا دی چې بیا د بوسې وغیره مطالبې هم چې سي پکې شونې سي او بیا عشق مجازي دا سوا د خسارې نه بل شی نه ده دا خساره در خساره ده نو آخر دا خبره سړي نه دونه حد ته ورسېږي چې کله ګناه درجې ته ورو ورو چې هغه حجابونه ځایلېږي دا اول نه حجابونه یي یاره چې کله دا حجابونه ځایلېږي ځایلېږي که نه اول نه خو باید ته به څه وغواړې ورنه ته جرت خبرو نشي کولی بیا چې د خبرو جرت راشي بیا د ناستی داعیه پیدا شي چې ما سره یو ځای کې ناستی وي بیا چې هغه جرأت راشي نفس خبیث ته او شیطان حرامي ورسره شامل حال وي نو بیا دې حلماستی داعیه پیدا شي نفس خبیث ته شیطان داعیه ورسره شامل حال وي چې نه نه ما خو ډېر پاک عشق ته هلکه په عشق مجازي کې پاکوالی چېرته شیطان دغسې ورسره شامل حالي بیا نورې مطالبې سي بیا نورې مطالبې حتی چې سړی کله ګناه طرف ته چې کي راکاږي او په ګناه يې مجبور کړي. دې وجوهاتو په بنا عشق مجازي دا چې ده دا مذموم شی ده او په زړه کې خو يو زړه خو د الله تعالی معرفت مينې او معرفت دپاره ده او ته دا مجازي بتونه اوس ډک خو دې که اوس پۀ تشوې څنګه نو کعبې نه چې حضور صلی الله علیه وسلم بتان ایستي و داسې په اسانه باندې ایستل خو نه و ګونه څونه عمر تیر شو او څونه جفاکشي او څونه مقصد دا دی مظالم برداشت کړو څو آخر خدای پاک فتح مکې وخت راوست بیا د کعبې نه بتان څه شوه لرې شو نو دا عشق تا چې په دونه مراحلو سره راوستی ده نو دا بیې چې ازغی نه ده چې دنګلي نه دنګلي دنګلي نه دنګلي او دا څه داسې خبره نه ده چې هسې په زړه ته تسله ورکوی چې ته نه صحیح بل صحیح بل نه صحیح بل صحیح یاره په دنیا کې داسې ښکلې سترګې ډېرې دي دا څه ګپ شپ خبره نه ده د هغه محبوب هغه حب بیا له زړه نه باسل دا ډېر یو کار غواړي ځکه دا عشق دا مقصد دا دی چې عرض ده او عرض مفارق ده خو بسرعتین نه بلکې ببطوئین نو بیا دا د زړه نه باسل دا ډیر لوی عظیم جفا کشی غواړی دا ډیر لوی عظیم جفا کشی غواړی هغه پاره بیا خپل نسخې دي هغه پاره خپل نسخې دي چې ورو ورو سړی الله تعالی طرف ته میلان وکړي خپل وظایف دي هغه شروع کړي د الله تعالی عظمت د الله تعالی بړائی باندې سوچ وکړي او د دې عشق په عواقبو باندې سوچ وکړي چې نه هلکه تا له خدای عزت درکړی ده دولت درکړی ده موقع درکړې نو ته دا ولې په دې دني شي ضایع کوې او په دې سوچونه وکړي چې چلو دا محبوب بلکل د تا شو نو آخر بیا څه وشو سوا د دې نه چې نفس به دې خوشحالي نه د تا تا دنیوي ترقي باعث ګرځي او نه دا د تا اخروي ترقي باعث ګرځي بلکې په دنیا کې خساره ده په آخرت کې خساره ده دا سوچونه به سړی شروع کړي او شپې او ورځې به په دې باندې مراقبې شروع کړي چې که دا د تاسې نو څه فایده به شي چلو یې تاسو خپل سوچ په سړی کوي او شپې او ورځې تاسو سره سوا دې دې نه چې نفس به دې خوشحاله وي، په دنیا کې دې څه ګټه وکړه، کوم عزت دې جوړ کړه او په آخرت کې دې کومه ګټه وکړه او دغسې به قوت ملکیه په قوت بهیمیه سره جنګ چې کې شروع کړي او مراقبې به سړی شروع کړي او په غالبۍ به یې په غالبۍ به یې ټیک ته نفس ته به زور ورکوي. یاره چی یو نصاری سړی دګنده نصار پریدی سونه ورله تکلیف وی اول دونه سونډه کولی بیا ورو ورو کمی ورو ورو کمی نو ټیک ته تکلیف په ولی نه یاره څه ګپ خبری دی ازغی خو نه ده چې ویباسي ازغی چې وباسي یوه مونده درد کوي چې په هغه ځای په کوم ځای باندې ولګي وخواری به ورسره وکړي نو تکلیف په په دې کې یقینا وي مخکې شب روز کې دوه درې وارې ملاقات تھی کسدن کنټرول کا يو واري ته د ملا دوه وارو ته ملاقات راوله زړه به دي غواړي خو په نفس باندې چې کوه بوج اچوه الله تعالی طرف ته متوجه سه اخیر به دوه وارو ته رئیسي اخیر به یو واري ته رئیسي وهکذا اخیر هفتې ته میاشتې ته ورو ورو به داسې د زړه ورنه چسي راغسي او هغه به کوشش کوي دا د محبوبانو طریقې وي چې اول نه جفا کوي خو چې کله پوه شي که نه چې د سړی خو مانه پارټي بدلوي بیا سړي طرف ته ملاطفت شروع کړي هغه به دې بیا توکې کې غورځوي چې داسې نه چې پارټۍ بدله شي خو ته به دغسې ورسره چې خیال کوې او مقصد په نفس باندې به چه کئ کنټرول کئ او جفا کشی به کئ ورو ورو ورو ورو داسې به وشي او که بیا قوت ملکیه دې په غالب شي که نه نو الله تعالی کله توفیق دا هم ورکړي ځکه وایي چې دا عشق مجازي قنطره د عشق حقیقي ده نو دې دا مقصد چیرې نه چې سړی دې خامخا عشق مجازي وکړي دی دا مقصد نه ده څوک دا مقصد اخلي بیا غلط کله به ټول عمر په عشق مجازي کې تیر کې په دې پول به یې تیر کې د پول به تر لاندې ړنګ شي او په دریاب کې به پرېوځي هغه پله به ونه وانه وړي نه نه دې دا مقصد ده چې که بالفرض و تقدیر یو سړی پکې ګرفتار شي نو هغه ته بیا دا آسانه وي چې د خپل عشق مجازي په چا بدل کړي په عشق حقیقي بدل کړي او بلکل دې داسې مثال دا لکه سړي په کور کې ګندګیر ټوله کړي جاړو کړي ایک یو ځای ته ټوله کړي نو هغه ته طلا ورکول بیا چې اسان نو د عشق مجازي کې د داسې کړي چې د هر شي نه توجهات رټول کړي او یو محبوب کې چیر غونډ کړي نو بیا صرف دې ته طلای ورکول غواړي نور جمع واري نه غواړي او فورا الله تعالی طرف ته چې وي میلان غواړي او دې حالت ته بیا صوفیا چې وایي احاله وایي چې ورته وایي احاله او دا هغه پایدار شاید چې کله احاله د چا راغلې ده هغه بیا چېرته بیا واپس شوي نه دي یو په تدریج سره د معرفت منازل طی کول دي او یو اچانک تبدیلی کېدل دي یاره داسې خلک دي چې بیا داسې هغه نه زړه تور شي که نه هغ طرف ته یې واوړي که نه چې بیا ورته حورې راوړه که نه او ورته دې خرو په نظر باندې نه ګوري ځکه هغه بله وجه مې چې ته تېره کړه حجت الله کې چې هغه یو تابعي وایي چې زه په دا بازار کې د هغه وي نه که نه نو ما ته دې سیاسې دا ښځې یا دغه وي ما ته دا پته نه لګېږي چې دا خرې دي خچرې دي که دا انسانان دي دونه ما په هغه کې نه دي او بیا به مقصد دا ده چې حجرها و مدرها اشجرها دا به عرش درته چې سوایي دی سره بیا احاله چې کېږي رئیسي او الله تعالی ورو ورو بیا د دې نه سړی چې کي پاک کړي کنی عشق دا خو ګوره عین شین قاف نه مرکب ده عشق خود عاجزی نام ده که ډېر سړی طاقتور وي، د معشوق په مخکې به سړی څه کوي؟ عاجزي کوي. خواستونه به وي، منتونه به وي. دا کیسې د زور نه دي. ژړا به یې، په سپینه ږیره به ورته ژاړې او خواستونه به کوې او منتونه به کوې. دا کیسې د زور کیسې نه دي. چا په دا کم عقل عاشق وي چې دا کیسې په زور توی کوي هغه ټول عمر په تیر شوی ده دا د عاجزي کیسې دي ځکه عشق په ابتدا کې عین د عاجزي ده او خواستونه منتونه یې ځکه هغه ورته څونه خواست کړی و غزل خو اوږد ده ټول نشو درته ویلی حافظ شیرازي چې ورته ویله ز دست جوری تو گفتم ز شهر خواهم رفت ز دست جوری تو گفتم ز شهر خواهم رفت بخنده گفت بیرو حافظا کی پای تو بست چې ما ورته ویل چې د تا ظلم او د جور جفا د وجې نه زیاتي زه مجبور شوی چې دا شهر پرېږدم خواست یې ورته کاوه بخنده گفت و محبوب ما ته په خندا کې ویله چې بیر او حافظه ورځه حافظه کې پای تو بس چا دې خپې تړلې دي ورځه نو غریب به یې څونه خفه کړی ځکه مونږ علاقې کې یو شاعر و دیوانه باندې مشهور و هغه ورته وایي چې په تجوړو کې دې قدر پاتې نه شو په تجوړو کې دې قدر پاتې نه شو دا یې کلی و دیوانه شاعره کډې باره وه کډې چې کوه اوس باره وه نو دا خو عجز ده دې کې عاجزي وي او شپې او ورځې مقصد دا چې وي خواستونه وي او منتونه وي دا کیسې وي پکې دا چا په زور حل کړي دي او شین شرمندګي په دې کې شرمندګي وي خپلو خپلوانو نه به ګوتې وباسې، پلاره مور به دې سپکوې، وروڼه به دې سپکوې، ادا هر شی به ورې، عاشق سړی ډېر مظلوم وي، ډېر چې وي مظلوم وي، بترس از آه مظلوما که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید مظلومیت زندګي غریب کله به یو تر باندې تر ډډېږي کله به بل تر باندې تر ډډېږي در سره دا خو څه کوي هغه د محبوب محلې کې هغه بنګیان چرسیان هغه هسې یو تور تور تور ځپلي خلک هغه به دې سپکوي څه ته راغلی هر وخت دالته ګرځي او دا ده ځکه هغه یو غریب ورته وایي چې ته که غوسه کوې خو حسن لرې د ګاونډیان دې غوسه ولې کوي ته که غوسه کوې خو حسن لرې د ګاونډیان دی غوسه ولی کوی آ به درمانی چه کیی ناز نخری خرڅی ته به برداشت کای وړی به او په دی عاجزی او په دی شرمندگی په دی دواړو باندې به اخر چه وی قناعت وی او صبر به وی چه وی قناعت به او صبر به ځکه حافظ ورته نه شي. د دې حقیقي تشریح هغه پوره یوه نیمه ګهنټه ګهنټه تفصیل ده چې کله دا حقیقت باندې واړی. نو به هر حال عشق خو د دغ شیچه ده مجموعه ده. نو عشق مجازي خلاصه یې دا ده چې دا مضموم ده. سوا د دې نه چې د عزت تاوان ده، د مال و دولت تاوان ده، د اوقاتو ضیاء ده او د آخرت تاوان ده او د دین تاوان ده سراسر خساره در خساره ده او داسې تجارت ته داسې تجارت ته چې په دې کې منافع بلکل نشته منافع په دې کې بلکل نشته نو حتی الامکان سړی د دې نه ځان چې کوي ساتي او که بالفرض و تقدیر پکې گرفتار شو نو دی به مجرم وي ځکه چې ټیک تا دا نتیجه چې کله عشق جوړ سي دا خو بیا غیر اختیاري ده خو هغه اسباب د عشق آ د تا په اختیار کې وبه تا ته په اختیار سره خوښ کړي وو او ورو ورور دې دې ارامیتوب ته ځان برابراوه که نه په اولې ورځې چې ته پیدلی وای چې ما دې طرف ته نفس التفات را درومي فورا به دې قطع تعلق کړی او هغه لارې به دې چې وي پریښې وي خو معلومیږي چې تا تا ځان له دا بلا او دا مصیبت ځان له تا په خپله باندې چې و غوښتی و او بیا دا داسې مصیبت ته چې په دې مصیبت کې بیخي وزه خوند پروت ته او خلک په دې ملامتوي او ته به بیا ملامتیا قبلای نه او دې کې سړی دونه ځای ته کله بیا ورسېږي چې ته به بیا الله تعالی نه دا دعا نه شي غوښتلی چې خدای له دې نه مې چکې وباسي ځکه طاهر وتایي دا د مینې کوم مقام ده نه پوهېږم دا د مینې کوم مقام ده نه پوهیږم نه چګیږي مې لاسونه اوس دعا ته خاپیرک په دې خبره څه پوهیږي پتنګان را جمع کیږي ولې رڼا ته خاپیرک په دې خبره څه پوهیږي پتنګان را جمع کیږي ولې رڼا ته او ما طاهر خو تل هر چا پټولې یاره تا انګوشت نه ما کړمه هر چا ته نو بیا دې مقام ته سړی پکې ورسېږي نو هلکه دا خو د تا خپلو کړو دا د تا خپل اختیاري شو نو به هر حال ما مقصد هغه د دوه مذهبینو په مابینس کې محاکمه کول و آمدم بر سر مطلب دا ما درته من عند نفسه محاکمه وکړه او په دې کې دا ډېر تفصیلات هم هسې وجداني طریقې سره ما درته چه کړه بیان کړه کله په دې کې محققینو چې کوم بیانات کړي آ ډېر اوږده اوږده دي او ډېر طول و عرض لري دا داسې معمولي مضمون نه ده دا یو غټ مضمون ده دا داسې دریاب ده دا بهر حال دریاب نه ځکه هغه شاعر ورته وایي شعر اخکړی ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں دل چاہتا نہ ہو تو دعا مې اثر کها ځکه چې دا به بیا په خولې باندې وایي ځکه چې هغه به هر حال اثر زړه ته ګډ شوی وي اوس خو هغه متنبي وفاق والو وباسله یا لائمی کف الملام عن الذی ادناه طول سقامه و شقائه عزل العوازل حول قلب شوی ده. بهر حال دا اثر یقینا ما خو درته ویل چې دا اثر زایل کېدل دا داسې معمولي کیسه نه ده، دا زخم ده، دا ډېر په وخت سره جوړېږي او ډېر خیال به بیا ورسره کوي سړی ګل زمینه چې یو ور دو زخمو والی که نه نو بیا هسې معمولي چې شی په لګي که نه بیا وینه وکړي بیا پټوکی ونیسي بیا چې معمولي چیرته داسې هغه لګي نو بیا وینه وکړي دا سره زړه نرم سي او ځنې خلک بیا طبعا هغه رقت قلبي وي پکې بیا هغه غریبانو خو زړه سم وینې کوي چې چیرته داسې هغوي که نه بیا چیرته وښویږي بیا مقصد دا دی زړه یې چې کي وینې وکړي به هر حال الله تعالی طرف ته په دې کې توجه چې پکاري او اول نه اسباب دا خو ګوره اختیاري تا چې ولیکل په بورډ باندې چې دو دو جمع دو نو که ته اوس نه وایې چې یاره زه نه منه چې نتیجه یې چار ده اوس پی چې که منې اوس پی منې نو به هر حال دا مقصد دا ده چې نتیجه دا بیا د سړي په اختیار کې نه وي البته اسباب د دې دا د سړي چي په اختیار کې دي ځکه په عشق مجازي باندې مؤاخذه په کار ده په عشق مجازي باندې مؤاخذه په کار ده کنی دې کې خو شک نسته چې بیا دې حد ته سړی پکې ورسېږي چې توبې باسلی نه شي ځکه هغه حافظ یو ځای ورته نه د دې عشق نه په خولې باندې توبه رئیسي که نه خوله به مې دونه پلیته شي پلیته شي چې بیا به د دې بې طهارتي د دې پلیتي چې کوم دي غراره آ زه د عشق په شرابو باندې کوم هله به مې بیا ایله خوله چې سي پاکه شي غزل اوږد ده توبه که اراده سې استخاره کرونګا توبه شکن بهار آرهی هئ کیا تدبیر کرو په پوهېږئ شو که نه په اردو باندې سخن درست بگو یم نمی توانم دید سخن درست بگو تو دشمن کې سر کو سنګ خارا کې حواله کر دو چې سمې په دې ډېرې کلک کاڼي باندې چې کوم د رقیب سر وټکوم ګدای مې قدم لیک وکړ